بل تپوس کوي چي د نکاح نه ړواندي هلک يا جينۍ خپلو کي ناخوښه وي نو دا نکاح جايز ده او کنه نو نکاح د هلک او د جينۍ په رضامندۍ باندي پکار ده خو د ايجاب او د قبول په وخت کي که هلک او جينۍ هان کړي وي او خپله رضامندي ښکاره کړي که زړه کي دی خفه دی او که خوشحاله دی دا هلک او دا جینۍ خو چې د نکاح د ایجاب او د قبول په وخت کې ایجاب، قبول، باندې رضامندي ښکاره کړله نو دا نکاح وشوله. د نکاح ماتولو اختیار بیا هلک سره شته او جینۍ خپل اختیار د ماتولو نه لري. بل تپوس کوي چې په دیني مدرسو کې د جینکو نه فیس اخیستل جایز دي او که نه؟ که دیني ده او که دنیوي ده فیس اخیستل پکې جایز دي. بل سوال کوي چې د سړي د لباس په سلسله کې د شريعت څه حکم دی نو په داسې طريقه دې لباس بنده ځان له جوړ کړي چې بدن پکې ټول پټ وي او د بدن غټوالی وړوکوالی پکې نه معلوميږي او بل دا طريقه د لباس د يو غير قوم د کافرانو یو خاص شعار نه وي، یو خاص علامه یې نه وي، نو په داسې طریقه چې لباس جوړ کړي، نو دا به سنت طریقه ده. بل یو بنده تپوس کوي چې د مړ شوي انسان په اجر او ثواب کې څه اضافه کېدی شي او که نه شي کېدی؟ د جمدو انسانانو نفلي عبادات که دې مړو ته ور وبخښل شي، نو هغوی ته ثواب رسي، یا دعا ورته وکړی شي، نو د هغې ثواب ورته رسي، یا دې مړ انسان په خپله زندګۍ کې یوه صدقه جاریه کړې وي، لکه جومات یې جوړ کړي وي، مدرسه یې جوړه کړي، لاره یې جوړه کړې وي، بل د خیر یو کار یې روان کړي دي، نو د دغې صدقه جاریې ثواب دې مړي ته قبر کې رسي. یا د دې بنده نه علم پاتې شوی وي او خلک ترې فایده اخلي، کتاب پاتې شي وي یا چا ته سبق ښولي هغې نه فایده اخلي، نو دې مړ انسان ته د هغې ثواب وررسي. یا نیکان بچي ترې نه پاتې وي، او مور پلار ته دعا کوي نو د هغې ثواب عمره شي د مړي په اجر او ثواب کې اضافه په دې باندې کیږي. بل بنده تپوس کوي چې زنانه د پاره با جماعته مونځ ادا کولو څه حکم دی؟ د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې پیغمبر علیه السلام پسې صحابه کرام سړي اول به ولاړو ورپسې به زنانه ولاړې وې هغوي به په جمع مونځ کاو چې کله به مونځ ختم شو نو سړي به په خپل ځای خاموش ناست و اول به د جومات نه زنانه ټولې اووتلې او کورونو ته ورسې نو بیا به سړي پاسیدل که به بهر تلل نو به لاړل د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې د زنانو جمع کیده به د سړو سره د پیغمبر علیه السلام وفات نه رستو به هم زنانه جومات ته راتلې په دغه طریقه خو عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها به فرمایل که چېرې دا موجوده د زنانو دا حال پیغمبر علیه السلام لیدلی وی نو دا زنانه به یې د جومات د راتلو نه منع کړې وی هغه د بزرګانو په زمانه کې عایشه بی بی وایی چې پیغمبر علیه السلام به منع کړې وی موجوده وخت چې دی نو دا انتهایی خطرناک دی. دی وجه نه زنانه دی په کور کی مونځ کوي او جماعت ته دی ځي نه مسجد ته دی ځي نه د پیغمبر علیه السلام زمانه کی هم پیغمبر علیه السلام فرمایل چی زنانه په خپل کور کی مونځ کوي نو زما د مسجد نبوی نه به ورته زیات ثواب ملاویږي د مسجد نبوی نه زیات ثواب د زنانو په کور کی د مانځه دی بل بنده تپوس کوي چی یو انسان د ښي لاس په ځای په ګس لاس باندی کار کوي یا خوراک کوي نو سنت طریقه داده چی په ښي لاس باندی به سړی ښه کارونه کوي. نو خوراک کول یا نور نیک کارونه دا به په ښي لاس باندې او ګس لاس چې دی نو دا د دویم نمبر کارونو لپاره لکه پوزه پاکول استنجا کول وغیره دا په ګس لاس باندې دي که د یو سړي ښي لاس کې څه عیب و بیمار و شل و زخمي و نو بیا دی مجبور دی په ګس لاس باندې به کار کوي او چې نه مجبور نه وي نو په ښي لاس به ښه کارونه کوي. او بل یو بنده دا تپوس کوي چې یو سړی په ټوقو ټوقو کې ښځې ته طلاق ووایي نو د دې باره کې څه حکم دی؟ نو طلاق یو داسې شی دی چې په دې کې ټوقه او بوقه یو شی دی، که په ټوقه هم چا ښځې ته طلاق ورکړ نو طلاق به واقع کېږي. بل یو بنده د نوښار نه دا سوال کوي چې په قرضداره انسان باندې قرباني کېږي او که نه؟ قرباني واجبه ده په صاحب نصاب بنده باندې، نصاب دوه نیمې پنځوس تولې د سپینو زرو، چې د دې قیمت چا سري نو دا صاحب نصاب او مالدار دی دی به قرباني کوي چې د دومره مال مالک نی نو قرباني پرې لازمه نه ده که کوي نو خپله خوښه ده ودې کړي خو لازمه او واجبه پرې نه ده بل یو بنده سوال کوي چې یو سړی ناظره خوان دی ناظره باندې قران ویلی دی په معنی باندې نه پوهیږي نو د ده اجر او ثواب شته او که نه؟ نو که یو بنده د قرآن په معنی پوهیږي هم او که نه پوهیږي هم چې دی د قرآن تلاوت کوي نو ثواب یې کیږي چې په معنی پوه شي نو نور به هم اجر او ثواب زیات شي یو بنده سوال کوي چې په کور کې چرګې بانګ ووې خلک وایي چې دا چرګه سپیره ده. نه دی علالول پکار دی کور کې ساتل نه دی پکار نو دا مسله څنګه ده جواب یې دا دی چې د چرګې بانګ ویل دې کې هیڅ قسم سپیروالی نشته دی دا چرګه ساتل او د دې اګی خوړل د دې غوښه خوړل دا ټول صحیح دی او درست دی هیڅ قسم سپیروالی پکې نشته او د دې علالول لازمي نه دی څه سپیروالی په دی کی نشته دی بل یو بنده تپوس کوي چه په مسجد کی دننه بیت الخلا فلش جوړول څنګه دي کوم ځای چه دمانځه دپاره جوړ دی هغه ته مسجد وایی دسجدی ځای په هغه ځای کې اودس ماتول یا اودس چاردام کول یا غسل کول وغیره جایز نه دي. البته د جومات د مسجد د حصې نه علاوه چاردیوارۍ کې دننه نور داسې ځایونه وي چې هغه فناء مسجد ورته وایي لکه د امام کمره یا د طالب کمره یا د اودس چاردام لپاره سبیل وغیره. نو دغه فنا یې مسجد کې جوړېدی شي او د مسجد پیسه باندې د امام کمره یا د طالب کمره یا د چاردام ځایونه وغیره جوړول جایز نه دي. په چاردیوارۍ د ننه فنا یې مسجد کې د اودس چاردام ځای جوړول خو جایز دي ځکه چې په هغې کې د ګندګۍ او د بدبویۍ څه امکان او احتمال نه وي او که فلش او بیت الخلا په فنا یې مسجد کې جوړه شي ددې بد بوی جومات ته رارسي مسجد ته نو دا بیا جایز نه دي ځکه چې احادیثو کې جومات د بد بوی نه د بچ کولو ترغیب راغلی دی کوم بنده چې اوږه یا پیاز یا بل بد بویه شی وخوري نو هغه دې جومات ته نه راځي نو که په چاردیوارۍ دننه بیت الخلا داسې جوړه کړی شي چې د هغې د هغه ګندګۍ بوی جومات ته راځي نو دا بیا جایز نه دي. بل بنده دا سوال کوي. چې د زنانو او د نارینه و د مانځه په منځ کې څه فرق شته او که نه؟ زنانه د نارینه و په شان سجده کې څنګلې د ځمکې نه به اوچتې ساتي او که نه؟ نو د زنانه و مونځ د نارینه د مونځ په شانتې دی، صرف یو څو ځایونو کې فرق به وي. اول دا چې. نارینه مونځ کوي نو د نیت تړلو دپاره تکبیر تحریمه ړومبنی الله اکبر چې وایي نو سړي به خپل لاسونه د څادر، شړۍ وغیره نه را اوباسي او د غوږونو په برابرۍ باندې به اوچت کړي او زنانه خپل دواړه لاسونه د نیت تړلو په وخت کې تکبیر تحریمه سره د څادر لوپټې وغیره نه دې را اوباسي نه او د اوږو په برابرۍ د سینې عمره اوچتوالي باندې به لاسونه اوچت کړي. دویم فرق یې دا دی چې نارینه نیت وتړي نو لاس په نامه باندې کېږدي او زنانه به خپل دواړه لاسونه په سینه باندې کېږدي. درېیم فرق د نارینه او د زنانه د لمانځه دا دی، چې سړي به دا خپل ګس لاس په ښي لاس باندې داسې ونیسي چې قچه ګوته او قټه ګوته یعنې دا د ټولې نه ورکوټې ګوته قچه او دا غټه ګوته مټه دا دواړه به یوځای کړي یو کړی به ترې نه جوړ کړي او دا نورې درې ګوتې به اوږدې کړي او مړوند د پاسه به یې کېږدي زنانه به دا خپل د ښي لاس تلی د ګس لاس د تلي په شا باندې کېږدي او د سړو په شانتې به د ګوتو نه کړی نه جوړوي. څلورم فرق دا دی چې نارینه په رکوع کې به ښه ټیټ شي او سر او ملا او د بدن وروستی حصه به یو شان یوه تخته وساتي. که په دې شا باندې یو جام یا پیالی کې اوبه کیښودی شي نو یو طرف ته به اوړي نه بلکه یو لیول باندې به وي او زنانه به دومره زیاتې نه ورټیټیږي دومره به ورټیټ شي چې خپل لاسونه کونډو ته ورسوي زنګون ته بس او نور زیات ورټیټیږي دې نه پنځم فرق دا دی چې نارینه په رکوع کې دا خپلې د لاسونو ګوتې به خورې کړي او کونډۍ به پرې مضبوطې ونیسي او زنانه به خپلې ګوتې خورۍ نه، ملو ګوتې به په کونډو باندې کېږدي. شپږم فرق دا دی چې نارینه به د رکوع په حالت کې دا خپلې څنګلې د خپلو طرفونو نه جدا وساتي د خېټې او د تشو نه جدا به وساتي او زنانه به خپل لاسونه د خپل بدن پورې ملاو او جوخت وساتي. اووم فرق دا دی چې سړي به د سجدې په حالت کې خپله خېټه د پتونونو نه اوچته وساتي او خپل لاسونه به د ترخونو نه جدا وساتي او زنانه به ځمکې سره جوخته سجده وکړي، دا ټول اندامونه به یو ځای وي. اتم فرق دا دی چې نارینه چې سجده کوي نو دا څنګلې به د ځمکې نه اوچتې ساتي او زنانه به څنګلې په ځمکه باندې جوختې، غځېدلې، ساتي او نهم فرق دا دی چې نارینه د سجدې په حالت کې د دواړو خپو ګوتې دا به په ځمکه باندې ولاړې وي یعنې د خپې به ولاړې وي دا ګوتې به په ځمکه لګېدلې وي. د دواړو خپو ګوتې په ځمکه لګېدلې او دا تلي به ولاړ وي او زنانه به خپې ولاړې نه ساتي بلکې دواړه خپې به ګس طرف ته وباسي او جوخت ته سجده به کوي دواړه لاسونو ګوتې به ملو کړي قبلې ته به وساتي لسم فرق دا دی چې د په قاعده کې د ناستې لپاره نارینه به په ګسه خپه د پاسه ناست وي او ښۍ خپه به ولاړه وي، ګوتې به په ځمکه لګېدلي وي او زنانه به دواړه خپې ګس طرف ته وباسي، په اړخ به کېني. یولسم فرق دا دی چې زنانو له په قرت کې د جهر او په زوره ویلو اختیار نشته، بلکې هر وخت به دوی پټ آواز سره قرائت کوي. بل یو بنده سوال کوي چې په غوسه کې یو بنده خپلې بي بي ته وایي چې نه مې ښځه یې او نه دې خاوند یم نو په دې طلاق واقع کیږي او که نه؟ جواب دا دی که د طلاق په نیت باندې دا الفاظ چا ویلي وي نو په دې باندې طلاق واقع کیږي او که د طلاق نیت نه و نو بیا طلاق نه واقع کیږي. بل یو بنده سوال کوي چې جینکۍ لوبې کوي نو دا لوبې جایز دي او که نه؟ د لوبو اجازت ورکېږي لکه کرکټ، هاکي یا نورې لوبې؟ کومې لوبې چې د جینکو لپاره مناسب وي او په هغې کې بې پردګي نه وي نو د هغې اجازت شته او که نه دا جینکې په کې بې پردې کېږي نو بیا د داسې لوبو ورته اجازت نشته دی. بل بنده وایي چې دا کېل کود لوبې وغیره د اسلام په نظر کې څنګه دي نو کوم کېل کود او لوبې چې هغې کې ورزش وي د بدن مشق پکې کېږي او د جهاد د پاره تيارې پکې کېږي يا د صحت مضبوطولو د پاره تندرستۍ باقي ساتلو د پاره کېږي نو داسې لوبې جائز دي خو شرط پکې دا دی چې بدن به پټ وي ستر پوشي به پکې وي بې پردګي به پکې نه وي. او د حدود شرعیو رعایت به پکې لازمي وي او بل شرط دا چې د دې لوبو د ډېر شوق په وجه باندې که ته د جمعې لمونځ پاتې کېږي نو دا لوبې جایز نه که نه لمونځ باقاعده په جمع کوي نو د دې شرطونو سره بیا د دغه لوبو اجازت شته اسلامي عباداتو کې خلل چې نه راځي نو د دې لوبو چې په پرده کې وي بیا اجازت دی. مالدار که هر څوک وي که رشته دار دي او که غير رشته دار دي هغوي به نه استعمالوي نو د منښتې څيز به غريبانان هغه غريبانان چې هغوي زکات اغشتي شي د هغوي د پاره جائز دي زکات هغه څوک اغشتي شي چې دوه نيمې پنځوس تولې سپين زر يا د هغې د قيمت برابر د مال خاوندان نه وي نو دغه کسان غریبانان دي زکات اغشتی شي نو دوی د منښت شی هم استعمالولی شي دا باړی نه یو حاجی صاحب دا تپوس کوي چی که په جومات کی څه رقم وغیره درته ملو شي او د هغی مالک معلوم نشي نو دا رقم وغیره د جومات په کار کی خرچ کول جایز دي او که نه. که څه شی درته ملو شي په جومات کې یا د جومات نه غیر نو دې ته لقطه وایي او په شریعت کې د دې حکم دا دی چې چا دا لقطه د غصیز مال وغیره مونتی دی نو تر یو کاله پورې به ځان سره امانت وساتي او ممکن حده پورې به د دې اعلان کوي که چېرې مالک یې معلوم شي او صحیح نښه پته ورکړي نو مالک ته به دغه ورک شوی څیز ورکړی شي او که کال پورې د دې مالک معلوم نه شو نو بیا دغه ورک شوی شی چې چا موندی دی هغه به غریبانانو له ورکړي داسې غریب چې زکات اخیستی شي هغه ته به یې ورکړي او که دا موندونکی بنده په خپله صاحب نصاب نه وي غریب او مسکین وي نو په خپل استعمال کې هم راوستي شي او په مسجد کې لګول د دې جائز نه دي. د لقطې مصرف مصرف زکات دی چې کوم بنده زکات اخیستي شي هلته به دا خرچ کولي شي هغې له به ورکولي شي جومات کې د لګېدو نه دي. قدم کلی جمرود نه شاه وزیر تپوس کوي چې د کرایې آمدن باندې زکات کیږي او که نه که په دې کې څه رقم. په ګاډي او څه د بچو په تعلیم خرج کړی شي او باقی د کور د پاره وي نو د دی په حقله څه حکم دی د کرایه امدن که هغه د کورونو کرای وي که د دوکانونو کرای وي که د ګاډو کرای وي نو په دغه کرایه کې ځان له زکات نشته او د کرایه دغه جایداد دوکان کور ګاډي وغیره د هغې په اصل قیمت کې هم زکات نشته البته د دې نه حاصله شوې کرایه د کال په اخر کې چې د نور مال زکات ورکوې نو د دې پاتې شوې حصه د دې کرایې به هغې سره یو ځای کې د ټول مال زکات به ورکړي او د دې نه چې کومه حصه په دې کال کې خرچ شوې ده څه په کور لګیده څه د بچو په تعلیم ولګیدله نو د هغې زکات نشته، د دې نه بچت شوې باقي مانده د دې خرچونو نه علاوه چې کوم بچت دی نو د کال په اخر کې چې د باقي مانده نورو مالونو څنګه زکات ورکوي نو د هغې سره به دا باقي مانده بچت شوې کرایه یو ځای کړي د دې به زکات ورکړي هسې په کرایو باندې ځان له زکات نشته د باجوړ نه یو بل بنده. دا تپوس کوي چې نن سبا دور کې د لوریانو او زامنو ودونه په کوم عمر کې کول پکار دي؟ په شریعت کې چې کله د یو بنده زوی یا لور بلوغ ته ورسیږي نو د بلوغ نه پس په مور پلار باندې د خپل زوی یا د لور د واده انتظام کول حق لازم شي. نو بیا په کوم وخت کې چې مناسب کورنی مېلو شي، د هلک لپاره یا د جینۍ لپاره مناسب کور مېلاوېږي، مناسب رشته پیدا شي، نو بیا د دې رشته کول په کار دي. څومره زر چې کېدی شي، نو د خپل حالاتو مناسب د خپلو بچو ودونه زر تر زره په کار دي، خو چې کله مناسب همسیال خاندان ورته مېلو شي، ابتدا یې د بلوغ نه ده او د انتها حد شریعت مقرر کړی نه دی، کوم وخته پورې چې د نارینه او د زنانه د یو بل د حق پوره کولو وس وي هغې پورې د واده اجازت دی. د جمرود نه یو بل بنده، دا سوال کوي چې ما داسې اورېدلي چې په امتحان کې نقل کولو سره ښې نمبرې اخستلو سره پاس کېدل او په هغه یې ملازمت او تنخوا اخستل حرام دي دا صحیح دی او که نه؟ نقل کول جایز نه دي په نقل پاس کېدل یا ښې نمبرې اخستل دا طریقه غلطه ده البته د دې سرټیفیکیټ په وجه باندې چې کوم ملازمت ملو شي نو بیا اخوا ته که دا بنده په کومه محکمه کې ملازم شو دی په صحیح طریقه باندې خپله ډیوټي پوره کوي او ده نه په ډیوټۍ کې کوتاهي نه کیږي نو د ده تنخوا اغشتل جایز دي تنخوا په کار باندې ده او کار دی په صحیح طریقه باندې کوي کوتاهي پکې نه کوي نو تنخوا جایز البته چه کوم بوګس سند د سره دی سرټیفیکیټ و سره دی په دروغو یې اغشتی دی په نقل یې اغشتی دی په هغه باندی ګناهګار دی د هغه دی د الله نه معافی وغواړی توبه دی وباسی چه نه به دی په خپله داسی کوی او نه به بل له داسی ترغیب ورکوی چه نقل وکړه په دروغو سرټیفیکیټ وغیره واخله د هغه دی الله نه معافی وغواړی او تنخواه په کار باندی ده که کار صحیح طریقی سره کولی شی تنخواه حلال د جمرود نه بل یو بنده رحمان ګل صاحب دا سوال کوي چې نفلي حج یا عمره کولو باندې خرج کول افضل دي یا که دا رقم غریبانانو باندې یا تعلیمي سماجي اداره باندې خرج کړی شي چاله چې الله مال ورکړی دی نو نفلي حج او عمره کول هم افضل دي په خپل ځای باندې چې د چا په زړه کې د مکې مکرمې او د مدینې منورې عشق وي نو هغه به حج او عمرې له ځي خو د دې سره سره د خپل ګېر چاپېره ګاونډ، د کلي د غریبانانو او د رشته دارو خیال ساتل هم په کار دي، په هغوی باندې دې هم تر خپله وسه پورې خرچه کوي. دواړه کاره به کېږي، هم به نفلي حج او عمره کېږي او هم به د ګېر چاپېره ګاونډیانو، رشته دارو، غریبانانو خیال هم ساتلي کېږي. میرمزو کلی نه رمضان خان دې تپوس کوي چې په روانه روانه یا په پرتو باندې یا د سفر په دوران کې په ګاډي کې سړی بې اودسه درود شریف ویلی شي او که نه؟ درود شریف یا نور ذکرونه د دې لپاره د اودس شرط نشته دی. واذکروا الله ذکرا کثیرا الله فرمايي چې الله يادوی او ډېر يې يادوی نو نور عبادات چې دي نو د هغوی سره خپل خپل شرطونه دي لکه لمونځ بنده کوي نو بدن به پاک وي، جامې به پاکې وي، ځای به پاک وي، وخت به مکروه نه وي نو په پليتو جامو په پليت بدن باندې لمونځ نه کېږي، په پليت ځای باندې لمونځ نه کېږي دا رنګ روژه ده نو د هغې لپاره هم خپل شرطونه دي چې يوه زنانه که بیماره ده حیض او نفاس کې ده نو که دا روژه نیسي نو نه کیږي نو د ټولو عباداتو سره شرطونه شته خو دې ذکر سره یې دا شرط نه دی لګولی چې ته په اودس کې که بې اودس یې پاک او پلیت او ولاړ او که روان یې او که ولاړ یې که ناست یې که ملاست یې دا شرط پکې نشته دی. نور عباداتو سره د کثير قيد هم نشته دی چې ډېر ډېر مونځونه کوه، ډېرې ډېرې روژې نيسه، خو ذکر سره کثير لفظ راغلی ذکر ډېر ډېر کوه. نو درود شريف هم ذکر دی هم دعا د پيغمبر عليه السلام ته او داسې دا نور ذکرونه هم. نو ټول ذکرونه په روان هم کولی شې، په ناست هم کولی شې، په ولاړ هم کولی شې، په ملاستې هم کولی شې، که په سفر کې په ګاډي کې روان يې هم کولی شې، لهذا درود شريف ويل هم جائز دي او نور ذکرونه هم په روانه په اودس کی بی اودسه جایز البته په اوداسه کی چی وی نو ثواب به ډیری چی بی اودسه وی نو ثواب به کمی خو د ثواب نه خالی نه دی که دا وخت بنده په خاموشی تیر کی هیڅ ذکر نه کوی نو دا وخت دده د نقصان دی دګټه یی ونه کړله او که ددغه وخت نه فایده واخلی دی پکی ذکر فکر درود شریف استغفار وغیره ووایی نو فایده یی وشوله. یو بل بنده دا تپوس کوي چې یو سړی قرضدار دی او هره میاشت په قسطونو قرضه ادا کوي نو د هغه غله وشوه په هغې زکات خیرات شته او که نشته دی د ځمکې نه چې کوم پیداوار کیږي فصل میوجات وغیره نو په هغې کې د غریب او د مالدار فرق نشته دی چې د چا د ځمکې پیداوار وشو نو دی به د هغې عشر یا نصف عشر ادا کوي که دی قرضداري وي هم نو که سړی قرضدار دی او هره میاشت په قسطونو قرضې هم ادا کوي خو چې په ټکي او ځمکه کې یې پیداوار وشو نو د هغې پیداوار لسمه یا شلمه حصه زکات عشر یا نصف عشر به ادا کوي. عشر یا نصف عشر دا د ځمکې په اوبو پسې دا فیصله کیږي د کم پټي اوبه خور چې په اسماني اوبو په باران باندې کیږي یا د سیند په مفت اوبو باندې کیږي نو هغې کې به لسمه حصه پیداوار د الله په نوم باندې ورکیږي او د کم پټي اوبه خور چې په نهر هغه نهر چې حکومت یې پیسې اخلي آبیانه یا په ټیوبویل یا په ارټ باندی نو د هغی به شلمه حصه د الله په نوم ورکوی دی ته نصف عشر وایی نو عشر یا نصف عشر د ځمکی د پیداوار دا په بنده باندی شته اګر که دی قرضدار وی مردان نه شفیق احمد صاحب تپوس کوي وي ما قسم کړو چې دویم واده به نه کوم. خو د نارینه اولاد نه کیدو په وجه دویم واده کول غواړم د دې د پاره څه حکم دی نو دې بنده چې قسم کړی چې دویم واده به نه کوم اوس د ده نارینه اولاد نشته دی نو دې دویم واده کولی شي البته دویم واده کولو نه رستو د قسم کفاره به ورکی د قسم کفاره لسو غریبانانو ته دوه ټیمه طعام ورکول. چې دوه ټيمه دا لس غريبانان ماړه کړي شي يا دې لسو غريبانانو له جامې اغشتل او که دوا صاحب نه کېږي پیسې نشته دي ورسره نو درې روژې پرله پسې نیول دي پې که نغدې پیسې ورکوي د طعام په ځای دوه ټیمه طعام نه د هغې په ځای پیسې ورکوي نو لسو غریبانانو ته هر مسکین ته به په باندې دوه کیلو غنم یا اوړه یا د هغې قیمت یو یو مسکین ته ورکوي جمرود نه مسلم خان صاحب سوال کوي غیر مسلم باندې سلام کول جایز دي یا ګډ مارننګ ویل پکار دي که دا غیر مسلم د نورو مسلمانانو سره یو ځای ناست وي نو دا نوی راتلونکی بنده به د مسلمانانو نیت وکړي او سلام به وکړي د کافر، غیر مسلم، نیت دې نه کوي او د مسلمانانو نیت دې وکړي نو په جمع باندې سلام وشو او که دا غیر مسلم ځان له ناست دې نور مسلمانان ورسره نشته نو ده ته ابتداءً سلام کول جایز نه دي ده ته د ګوډ مارننګ یا د خپل پښتو روایاتو مطابق ستړي مشي وغیره وکړه او سلام ورته مه کوه. بل یو بنده د جمرود نه ارمان علي صیب دی وایي چې ګیدړ یا داسې بل څه ځناور شوقیه ته ور ویشتل یا ښکار کول جایز دي او که نه؟ حلال ځناور د هغې ښکار د خوراک لپاره او بعضې هغه ځناور چې د هغې غوښه خوړل جایز نه دي د نور مصلحتونو لپاره د نورو فایدې لپاره د هغې ښکار جایز دی نو بغیر د څه مقصد نه بغیر د فایدې نه د یو ځناور ښکار کول شوقیته ورباندې جایز نه دي د بعضې حیواناتو څرمن وویستې شي او هغه په څه کار باندې راوستې شي او شرعاً هغه جایز هم وي نو د هغې ځناورو ښکار جایز دی. پېښور نه یو بل بنده دا تپوس کوي چې یوه ښځه چې بغیر محرم نه حج دپاره لاړه شي او بغیر محرم نه ارکان د حج پوره کړي واپس راشي نو حج یې وشو او که نه؟ زنانه حج له چې ځي نو بغیر د محرم نه ددې دا سفر کول، تلل او راتلل دا د ګناه دي. نو کومې پورې چې دې ته محرم نه ملاویږي دا د حج له نه ځي او که د عمر تر اخره پورې محرم ملو نه شي نو بیا دې د حج بدل وصیت وکړي زما د پاره دې څوک حج وکړي نو حج بدل به هغه بنده کوي چې هغه مخکې خپله حج کړي وي او د حج په مسلو باندې پوهیږي هم چا چې خپله حج نۀ کړي نو دې د بل چا له حج بدل نه کوي ځکه درې امامان حضرات وایي چې د ده دا حج بدل نه کیږي او زمونږ امام ابو حنیفه رحمته الله علیه فرمایي چې حج به وشي خو به مکروه وي نو داسې بنده به د ځان په ځای ولیږي چې هغه خپله حج کړي وي او د حج په مسئلو باندې د حج بدل په مسئلو باندې پوهیږي بیا هم که یو زنانه حج له لاړه نو حج یې وشو خو ګناهګاره تلې وه او ګناهګاره به راشي پېښور نه یو بل بنده عبدالرحیم صاحب وایي چې په نوې لوټون تپوس کوي چې کوډ جادو شته که نشته داسې عاملان شته چې کوډ جادو کوي د دې نه د بچ کېدو څه طریقه ده نو دا کوډ او جادوګان د پیغمبر علیه السلام نه مخکې هم وو او په پیغمبر علیه السلام باندې هم یهودیانو کوډ جادوګان کړي وو او موجوده وخت کې به هم وي، کوډګر جادوګر به وي، د دوی د دې کوډو جادوګانو نه د بدلې ځان بچ کولو لپاره آیت الکرسي او چار قل، قل یا ایها الکافرون، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. ددې تلاوت سحر ماښام چې کېږي نو ان شاء الله د کوډګرو جادوګرو د کوډو جادوګانو نه به بنده بچ شي. بل یو بنده سوال کوي که چېرې مور پلار درته ووايي چې خپلې ښځې له طلاق ورکه او ته ښه پوهېږې چې هغه بې قصوره ده نو آیا خبره یې منل پکار دي او که نه؟ مور پلار که چېرې عالمان وي د شریعت عالمان وي او انصافدار او تقوا دار وي او هغوی درته وي چې طلاق ورکه نو طلاق ورله ورکه او که چېرې مور پلار عالمان نه وي تقوا دار انصافدار نه طرفدار جانبدار وي پوهېږي نه نو خپل سوچ فکر وکړه بې قصوره ښځې له طلاق مه ورکوه بل یو بنده سوال کوي چې د واده نه مخکې هلک او جینۍ یو بل لیدې شي. که ليدې شي نو دې سره پرده ماتيږي د هلک او د جينۍ اتفاقاً نظر جائز قصداً راغوستل يا ورکره ورتلل جائز نه دي اتفاقاً نظر که وکړي شي نو وروسته به بيا د دوی يو بل سره حالات ښه وي. يو بنده تپوس کوي چې د قسم ماتولو څه کفاره ده يو بنده چې قسم وخوري او په څه وجه بیا د ده نه دا قسم مات شي نو د دې کفاره دا ده چې یو غلام دې آزاد کړي خو موجوده وخت کې غلام نشته یا لس مسکینان هغوی له به جامې واخلي یا لس مسکینان به دوه ټیمه مړۍ یا به لسو مسکینانو ته هر یو مسکین ته په باندې دوه کیلو غنم یا اوړه یا د هغې قیمت یو یو کس له ورکوي نو په دې طریقه لسو مسکینانو ته به پیسې ورکړي او دې ته مالي کفاره وایي، که د مالي کفارې وس د چا نه کېده غریب و نو بیا به درې روژې پرله پسې نیسي. بل یو بنده د ګنج کلي سوال کوي چې د سفر په وخت په فرضو کې کمی کېږي په نفلو او سنتو کې څه حکم دی؟ کوم بنده چې مسافر شي د خپل کلي نه دوه کم اتیا کیلومتره بهر تلو اراده یې وي او دی د خپل کلي د ابادۍ نه بهر شي نو څلور رکعتیز مونځ، فرض، هغه به دوه رکعته کوي، ماښام او سهار به پوره پوره مونځ کوي او د نفلو او د سنتو که ټیم ورسره وو په بس کې روان دی بس ډراور او سورلی تادی نه کوي نو سنت دې هم وکړي او کنه ټیم نه وو د بس ډراور یا عام سورلی تادی کوي او دا بنده سنتو ته نه پریږدي نو سنت دې پریږدي بیا چې کوم ځای ته ورسیږي او په هغه ځای کې دې پنځلس ورځو نه کم ایساریږي ورځ دوه درې لس دولس ورځې ایساریږي نو څلور رکعتیز فرض خو به دوه رکعته کوي خو سنت دې پوره کوي ځکه دغه ځای کې ده ته څه تکلیف به نه وي. او په لاره په تلو او په راتلو کې که بس ورته نه ودرېږي یا ډراور یا عام سورلی تلوار کوي نو بیا دې سنت پرېږدي. بل یو بنده دا سوال کوي چې یو نارینه یا زنانه د خپل ذات نه بهر واده کوي لکه یو سید سړی د غیر سید ښځې سره نکاح کوي کولی شي او که نه نو سید سړی د غیر سید زنانه سره نکاح کولی شي البته د سید خاندان زنانه غیر سید سړي سره که نکاح کوي نو که دې کې شرط دا دی چې د دې زنانه کوم واکدار دي لکه پلار نیکه وغیره چې عربی کې دې ته ولي وایي نو که د دې سید زنانه ولي پې اعتراض نه کوي اپه رضا وی نو د غیر سید سړی سره نکاح کولی شی او کنه ولی د دی زنانه په رضا نه وی نو د غیر سید سره دی نکاح نه کوی. د ماشوم الک سنتول د دی ابتدا څنګه شوی ده ابراهیم علیه السلام په خپله باندی خپل ځان سنت کړی دی او د هغی نه رستو په مسلمانانو کی هم دا طریقه شروع ده. بعضی کسان لاس د یوې ګوتې نوک اوږد پریږدې دا یو رواج شروع شوی دی دا غلط دی او د ګناه رواج دی. زنانو لپاره په لاسونو باندې نکریزې لګول دا ښه طریقه ده لاسونو ګوتې نوکونه وغیره چې دې باندې رنګ وي د نکریزو نو دا به ښه وي نو د حیض په حالت کې یا د څلویښتې چې نفاس ورته وي په دغې حالت کې یا د جنابت په حالت کې نوکونه او ویښته کټ کول جایز نه دي. بل تپوس بادیزو کلی نه یو بنده دا سوال کوي چې واړه ماشومان جومات ته راوستل څنګه دي؟ کوم ماشوم چې د جومات په آدابو باندې نه پوهېږي، پاک پلیت نه پېژني، نو داسې ماشومان او لېوني جومات ته راوستل جایز نه دي. البته داسې ماشوم چې هغه لږ لږ پوهېږي، نو د مانځه د طریقې زده کولو د پاره مشر دې د ځان سره راولي، ځان سره خوا کې به یې ودروي، ځان سره به یې خوا کې کېنوي، د مانځه طریقه دې ورته وښيي. داسې ماشوم دې نه راولي چې مشر نیت وتړي او دی ورته وي، شابه کور ته ځو او جاړي یا منډې ترړې د نورو مونځګزارو په مخ کې وي، شور ځوږ جوړوي، د جومات په آدابو پوهېږي نه، کله کله په کې اودس هم مات کړي. نو داسې ماشومان جومات ته راوستل منع دي، د لېوني او د داسې ماشوم نه به جومات پاک ساتي. بل یو بنده شاګای کلي نه دا تپوس کوي چې د سفر شرعي مسافت یعنې فاصله څومره ده چې په هغې کې به لمونځ د څلورو رکعاتو په ځای دوه رکعاته کېږي؟ نو شرعي سفر هغه دی چې بنده د خپل کور کلي نه دوه کم اتیا کیلومېټر لرې د تلو اراده وکړي کم از کم دوه کم اتیا کیلومتر زیات نه زیات چې هر څومره وي نو چې دی د خپل کلي د ابادۍ نه بهر شي نو دی مسافر شو اوس څلور رکعتیز فرض لمونځ به دوه رکعته کوي په لاره په تلو او په راتلو کې دی مسافر دی څلور رکعتیز فرض لمونځ به دوه رکعته کوي او د سنتو حکم دا دی که ګاډی ورته نه اودرېده نو سنت دې پرېږدې که ګاډی اودرېده نو سنت دې وکړي. بیا چې کوم ځای ته دی ورسېده، نو په هغه ځای کې به دی څومره وخت ایسارېږي؟ نو که دی کم از کم پنځلس ورځې یا د دې نه ډېر ایسارېږي، نو دی به په هغه مقام کې مقیم وي، لمونځ به پوره پوره کوي. او که د پنځلس ورځو نه کم کم په دغه مقام کې دی ایسارېږي، نو دغه ځای کې بیا هم دی مسافر دی، څلور رکعتیز فرض لمونځ لکه د ماسپښین، مازیګر او ماسخوتن دوه دوه رکعته فرض به کوي او سنت او وتر به پوره کوي او د سحر او د ماښام دوه رکعته فرض او درې رکعته فرض دی کې په سفر او حضر کې فرق نه راځي بل یو بنده دا سوال کوي چې سرکاري سکولونو کې د میوې ونې دي. نو د هغې مېوه چې وشي نو د سکول په سټاف کې تقسیم شي نو دا ښه ده او که نه نو دا مېوه د حکومت د محکمه تعلیم په ملکیت کې وي د هغې د مشرانو په اجازت باندې چې هغوی څنګه وي نو هغسې دې تقسیم کړې شي که هغوی وي چې دا دې خرڅ شي او محکمه تعلیم ته دې د دې قیمت ورکړی شي نو دغسې وکړي او که نه هغوی اجازت کوي نو د خوراک اجازت د هغه مشرانو په اجازت باندې به وي. بل بنده وایي چې زمونږ سره په ملازمت کې غیر مسلم هم کار کوي بیا دوی سره خوراک څښاک هم کیږي نو دا جایز دي او که نه؟ که د دغه غیر مسلمو لاسونه پاک وي او په دې خوراک کې غیر شرعي څیزونه نه وي نو خوړل څکل بیا جایز دي او که غیر شرعي څیز لکه شراب یا بل پلیت څیز مردار شی په کې کیښودې شي چې هغه غیر مسلم یې استعمالوي نو مسلمان له د هغې استعمال جایز نه دی. بل یو بنده د چارسدې هغه سوال کوي چې. سلام په کومه طریقه کول پکار دي موږ اوریدلي دي چې د لاس اشارې سره سلام کول نه دي پکار ځکه چې دا د یهودیانو طریقه ده سلام په خولې باندې په الفاظو باندې السلام علیکم یا که د دې نه زیات الفاظ وی نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته پورې ویلی شي. او د لاس اشاره چې په خوله یې ورسره سلام نه وي او صرف د لاس اشارې کوي نو دا طریقه د مسلمانانو نه ده، جایز نه ده په دې طریقه باندې سلام کول. البته که چاته سلام کوې او دغه بنده ستا نه دومره لرې وي چې ستا اواز اوري نه نو په خولې باندې خو به ته د سلام لفظ ووایې خو د لاس په اشاره به هغه ته معلومه شي چې دې بنده ماته سلام وکړ نو هغه به هم په خولې باندې جواب کوي او که لاس اوچتوي نه غریب لاس اوچت کړي نو دا لاس اوچتول د لرې نه د سلام اشاره ده نور اصل سلام د ژبې کار دی بابوزونه یو بل بنده دا سوال کړی دی چې یو انسان په ډیوټی حاضر دی او د مونځ وخت شو نو ده له څه کول پکار دي نو په هره ډیوټی کې د مانځه وخت شرعاً مستثنی دی، د ډیوټۍ په دوران کې چې د لمانځه وخت راشي نو لمونځ به خامخا کولی شي. د لوند خوړ نه یو بنده دا تپوس کړی دی چې په واده کې د ښځې لپاره مهر څومره په کار دی؟ په شریعت کې د یو زنانه مهر کم از کم لس درهمه دي او. لس درهمه دا د سپینو زرو روپۍ دي، لس روپۍ د سپینو زرو چې یوه ماسه کم درې تولې تقریباً د هغې نه جوړېږي. نو په بازار کې زرګر چې په څو باندې توله چاندي خرڅوي، نو په دغې یو کم یو ماسه کم درې تولې چاندی چې څومره قیمت جوړېږي، نو دا کم از کم دی او زیات نه زیات د ښځې او د خاوند په رضامندۍ د هغوی د وس مناسب چې څومره څوک کولی شي نو اجازت ورته شته اوس دغه لس درهمه د هغې قیمت که نغدې روپۍ وي او که د دغه قیمت برابر بل څه څیز وي که هغه جامې وي او که لوښي لرګي وي او که کالي وي هر څه شی چې وي او کم از کم لس درهمه د هغې د قیمت برابر وي، د دې نه کم دې نه وي او د زیات مقدار حد مقرر نه دی، هر څومره چې وي د فریقینو په رضا باندې، البته لږ مهر دا برکتي دی، ډېر به یا د چا د وسه کېږي یا به نه کېږي. جمرود نه یو بنده وایي چې یوه ښځه یو ځل خاوند ته خپل مهر معاف کړي نو بیا ترې اغشتي شي بيا اغوستي شي او کنه که د زړه د اخلاص په صدق باندي بخښنه يې کړي وي خاوند ته يې د مهر ور بخښلي وي نو بيا اغوستل جائز نه دي مناسب نه دي او که د زور د مخه يې ور بخښلي نو بيا مطالبه کولي شي چي ما نه په زور اغشتي ما بخښلي نه وو خو د ښځي نه مهر غوستل د سړي لپاره دا هم مناسب نه ده نه دي غواړي سوال دي نه کوي. بل یو بنده دا سوال کوي چې په مسجد کې یو سړی آذان وکړي او مانځه ته لا وخت شته نو دی سودا اخیستو د پاره یا نور ضروریاتو د پاره بهر وځي تلل جایز دي او که نه تر څو چې مونځ یې نۀ کړي نو هغه پورې د ده وتل مکروه دي دی دې بهر وځي نه جومات ته د داسې وخت کې راشي چې د ده نور حاجتونه د دنیا نۀ وي چې یو ځل جومات ته بنده داخل شو او آذان اوشو نو بیا د مانځه نه بغیر وتل مکروه دي اجازت نشته دي بل یو بنده وایي چې زمونږ کلي کې لس کورونه دي او زمونږ په کلي کې یو وړوکی جومات دی او د یو څو کورونو والاو سره زما تعلق خراب دی آیا زه د دې جومات په ځای بل جومات ته تلی شم د محلې د جومات په هر بنده باندې حق دی دی دې د خپلې محلې په جومات کې لمونځ وکړي او د دغه څلورو کورونو درې څلورو کورونو سره چې تعلق خراب دی نو مسلمان له پکار دي چې د مسلمان ورور سره تعلقات ښه کړي راضي نامه دې وکړي ټول مسلمانان دې خدای یو بل سره روغ کړي بل یو بنده وایي چې ماته چا د زکات لپاره. روپی راکړی چه دا فلانی سړی ته ورکه او دغه روپی د څه ضرورت د خاطر ما ولګولی کله چه بیا دغه پیسی ماته په لاس راغلی او ما هغه سړی له ورکولی نو هغه سړی مړو اوس څه حکم دی چا چه پیسی درکړی دی نو تا له بدلول پکار نه وو په خپل ضرورت کی لګول پکار نه وو البته اوس چه تا لګولی نو په تا د هغی زمان بدل په تا لازم دی دی نه پس د هغه سړی نه چې چا تاله د زکات دا روپۍ درکړي دي هغه نه به تپوس وکړي چې دغه چا چاله ورکول تا ویلي دي هغه وفات دی اوس راته ووایه چې هغه وارثانو له ورکړم که بل چاله ورکړم نو د روپو د مالک په اجازت چې چاته ورکول هغه غواړي هغه ته ورکړه د مردان نه یوه بنده دا تپوس کړی دی چې زه مانځه ته ودریږم نو په زړه کې مې رنګ رنګ خیالونه راځي. په یو ځای سل کرته ووایه ان شاء الله د دې وسوسو او غلطو خیالاتو نه به بچ شي. بل یو بنده تپوس کوي چې د هسپتال جوړولو یا د هغې د ساتنې لپاره د زکات رقم استعمالول شي او که نه؟ نو زکات د غریبانانو حق دی او په زکات ورکولو کې قبض د فقیر او د مسکین هم لازمي دی. نو د زکات پیسې په جومات لګول، په هسپتال لګول یا په بله ابادۍ لګول جایز نه دي، په دې به د زکات ورکوونکي غاړه خلاصه نه شي. هسپتالونه جوړول دا د حکومت کار دی، هغوی به یې په خپله جوړوي او دا زکات به ته غریب له ورکړې غریبانانو ته په خپل لاس ورکه او په ابادو کې، په تعمیراتو کې، په تنخاګانو کې د زکات پیسه ورکول جایز نه دي، زکات به دې ادا نه شي. بل یو بنده د پبو نه دا تپوس کوي چې اوابین مونځ کوم وخت کولی شي؟ څو رکعته دي؟ ثواب یې څومره دی؟ نو د ماښام د فرض او سنت کولو نه وروسته شپږ رکعته نفل او که زیات کول غواړې نو شل رکعته نفل، دې ته اوابین وایي او د دولسو کالو د عبادت ثواب پرې ملاوېږي. بل بنده دا تپوس کوي چې د جمعې د خطبې په وخت سنت یا نفل کیدی شي او که نه. د جمعې د خطبې په نیت باندې چې امام منبر طرف ته ور روان شي نو د دغه وخت نه رستو مونځ نفل یا سنت جائز نه دي او خبرې اترې کول هم جائز نه دي ځکه چې حدیث مبارک کې راځي اذا خرج الامام فلا صلاة ولا کلام چې کله امام را وځي د خطبې په نیت باندې منبر طرف ته د خطبې په نیت را وځي نو بیا مونځ به هم مني وي او خبرې اترې هم البته کوم سنت چې مخکې شروع شوي دي هغه دې پوره کړې شي او دغه وخت کې به شورو نه کیږي. بل بنده تپوس کوي سرتور سر مونځ کیږي او که نه؟ نو په سرتوره مونځ کول دا بې ادبي ده او مکروه دي نو مونځ خو په کیدو وشو خو ډیر ثواب یې نه کیږي. بل یو بنده دا تپوس کړی دی چې په دعا کې لاس اوچتول څنګه دي؟ نو د دعا د آدابو نه دا خبره ده چې لاسونه به پورته کړی شي لکه یو بنده چې د بل بنده نه څه غواړي دواړه لاسونه ورته مخکې کړي چې دې لاسونو کې راله څه راکړه نو دغه شانتې د بنده د دعا په وخت کې الله ته لاسونه مخکې کړي چې دې لاسونو کې راته خیر او برکت راواچوه دا جمرود نه یو بنده دا سوال کړی دی چې د واده د جنج په وخت کې د ناوې سره خلک قرآن پاک د ناوې په سر وړي دا جایز دی او که جایز نه دي نو د واده په وخت کې ناوې له چې قرآن شریف ورکیږي نو دا په دې غرض باندې چې ته د خاوند کور ته لاړه شې نو هلته به دې کې سبق وې دې له نه چې دا په سر کیده او دې کې به برکت وي قرآن د برکت دی خو بغیر د وینا نه هسې په سر ګرځول شرعاً حکم نشته دی، دا د وینا لپاره، د تلاوت لپاره دی او په دې کې چې کوم حکمونه خدای رالېږلي دي د عمل لپاره دي، نو ناویله قرآن دې له ورکېږي چې دا قرآن به والې، په دې باندې به ته، دې کې به تلاوت کوې او په دې باندې به عمل کوې. بل یو بنده وایي چې ما داسې اورېدلي چې جینۍ واده کېږي نو دغه وخت کې پلار د کور نه رخصتېدو په وخت کې لوپټې پورې چیني، مالګه او داسې لږې غوندې وریجې وتړلي شي، دا جایز دی او که نه؟ دا له پښتنو ټوټکې دي، د شریعت حکم نه دی دې نه ځان وساتی. بل بنده تپوس کوي چې عام تصویرونه خو ګناه ده نو د شناختي کارډ او د پاسپورټ د تصویر څه حکم دی؟ تصویرونه ساتل جایز نه دي او په دې کې ګناه ده خو شناختي کارډ دا د حکومت د طرف نه لازم شوی دی او چه بهر ملک ته ځې نو دې که پاسپورټ کې هم تصویر دا هم د حکومت د طرف نه دی نو په دې باندې عام خلک ګناهګار نه دي دا د حکومت یو د طرف نه لازم شوی شی دی د دې ذمه واري په حکومت باندې راځي په شناختي کارډ کې تصویر یا په پاسپورټ کې یا په دې نوټونو باندې چې کوم تصویرونه راځي دا د عوامو د وس نه بهر خبره عوام په دې ګناهګار نه دي. دا به تاسو له ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس، بیرون کچهري ګیټ، اشرف روډ، سرای فقیر خان، پېښور ښار کې د ناصر خان څرار ساعت ملاوېږي. تاسو هم داخل شئ او ستاسو بیبیانې هم تحبرون او ستاسو به عزت کولی شي با عزت طریقې سره جنت ته تاسو او ستاسو بیبیانې دې هم داخلې شي اوس چې جنت ته لاړ شئ تاسو هم لاړ شئ او ستاسو بیبیانې هم لاړې شي نو هلته به کاروبار ځان له پخپله کوئ دا خپل خدمتونه به پخپله کوئ خوراک څښاک تیارول او د څکلو لپاره چې کوم انتظامات دي دا په خپله کوې؟ نه نه په خپله نه، هلته خو ته بادشاه شولې، چې جنت ته لاړلې نو بادشاه شوې خو د دنیا د بادشاه په شانتې نه، یو ادنا امتی د پیغمبر علیه السلام ته په جنت کې یو روایت کې چې د دې ټولې دنیا لس چنده حکومت به ورکیږي. او دویم روایت کې دي چې د دې ټولې دنیا سل چنده زیات حکومت به الله یو ادنا امتی د پیغمبر علیه السلام له ورکوي هغه ادنا امتی د پیغمبر علیه السلام دا څنګه دی چې ډېر سخت ګناهګار دی خو بس تش ایمان ورسره دی او نیک عمل ورسره اړو شته نه صرف ایمان ورسره دی او سخت ګناهګار دی نو دوزخ ته تللی دی نو ډېره زمانه یې په دوزخ کې تېره کړې ده، د دوزخ د دې اور په دې منځ منځ کې پروت دی، نو ډېرې چغې سورې ووهلې او الله ته وویل چې یا الله! ډېر زیات ګرم اور کې منځ کې پروت یم، لږ مې اړخ ته کړه. نو الله پاک ورته وویل چې یاره ته به بیا بل سوال کوې، نو دی ورسره وعده وکړي یا الله بل سوال نه کوم، خو بس دا یو سوال مې ومنه چې د اور د منځ نه مې لږ اړخ ته کړه. الله سره یې وعده وکړه چې بیا بل سوال نه کوم خو لږ مې اړخ ته کړه. الله ورته وي وعده ده وي او وي فرشتو ته حکم وکړي چې دده دی منځ نه وباسئ او اړخ ته یې دوزخ ته بوځئ. نو څه مودې پورې دی د اور دغه عذاب برداشت کوي او موده پکې تېره شوله نو بیا چغې کړې یا الله اړخ ته کړی دی یمه خو لږ مې دا مخ ترې نه تاو کړ، د دې اور نه ډېر یې وسوځولم. ویې ګورئ، تا ما سره وعده نه وه کړې چې بل سوال به نه کوم؟ ویې الله! کړې مې وه وعده راسره چې بل سوال نه کوم، خو تنګ شوم، نو لږ مې داسې مخ مې ترې نه تاو کړ. ویې بل سوال خو به نه کوې؟ ویې نه نه، بل سوال نه کوم، خو داسې لږ مې تاو کړ. ویې الله فرشتو ته حکم کړ چې ځه، تاو یې کړئ، دا مخ یې ترې اړخ تاو کړئ د دې اور نه. نو بیا څه موده تېره شوله، نو بیا چغې کړې، یا الله! وسوځېدم، لږ داسې دې ګېټ طرف ته خو مې نږدې که، د دې دوزخ ګېټ طرف ته. وې بل سوال به بیا که، تا ګوره وعده نه وه کړې چې بیا به نه کوم بل سوال. وې دې ګېټ ته مې که، بل سوال نه کوم. چې دې ګېټ ته یې رانږدې کړو، وې لږ خو مې ترې بار که د دوزخ نه. وې د الله د شان سره چې څنګه مناسب ده، نو الله وخاندي. او بیا د دوزخ نه بار کی نو چه بار یې کی نو وی ځه دی جنت ته ور داخل شه وی د جنت دروازې ته چه ور مخامخ شو هغه داسې د لرې نه وکتو وی یا الله هغه جنت خو ټول ډک دی نو زما خو پکې ځای نشته د قدم کېښودو ځای پکې نشته نو زه پکې کوم ځای ته ورشم جنت خو ټول ډک دی وی الله ورته ځه ته خو ورننه وځه وی دی چه جنت ته ورشي دا د ټولو نه وروسته د دوزخ نه راووته دی نه پس ټول سوچه کافر په دوزخ کې پراته دي او يو مؤمن هم پکې نشته دی بس دا اخري مؤمن و چې دی راووته او دی جنت ته ورشي نو دله به د دې ټولې دنيا لس چنده يا سل چنده زيات حکومت دله به الله ورکوي د هغه نه ټول وروسته هغه بېکاره مسلمان دی دله لس چنده او سل چنده حکومت الله ورکوي هغه چې مخکې تللي د هغوی به څه حال وي السابقون السابقون هغه سابقین اولین چې د هغوی به کومې درجې وي خدای پوهېږي چې هغوی له به څومره لویې لویې مرتبې ورکېږي نو ادنا جنتي دپاره بادشاهي حکومت دی او بیا دی چې په دې جنت کې وي نو د ده لپاره حورې او غلمان الله خادمان پیدا کړي دي، دا حورې دا د زنانو په شکل کې دي او دا غلمان دا د هلکانو په شکل کې دي، دا به خدمت لپاره ولاړ وي. حورانې دومره ښه شته چې یو جنتي په جنت کې ناست دی او ښکته ګوري، څه فکر کې مشغول دی، ناست دی او ښکته ګوري. بره نه ګوري او ناګهانه په شا وله چا لاس په دې اولي کېښود. چې په دې اولي لاس کېښودی شو نو داسې بره وکتل نو یو خشتا د جنت حوره راغلې ده او هغه ولاړه ده چې ته ورته